لو سي چې کیم دا تالی دي دا کفی نه کنه دای په مزکا باندې شر دي ټول لوس نه اکثر خلق د ټول لوس شر دي کنه د لې چې په مزکا باندې شر دي دا مکروه ده دا تالی نه بکشي په مزکا باندې لأن وائل ابن حجر وصفا صلاة الرسم وائل ابن حجر نبي سم د موضوع بیان کړو وصف دا منه چې په خلو باندې کنه نبي سم د موضوع نقشه بیانوله خالي سنډه ولګوله پیزه بالکل په سیده شنه ولګوله او یا پیزه ولګوله سنډه بالکل نه ولګوله جهازه دغه سید او جزا راوت راو منندو چې راودو ځکه چې مکروه تحریمي چاري وکړه کنه یو واجب به پرې شولو ادوار لګول خو واجب دی او ته یو لګوله بیا واجب په تر سره هو کنه شای راو کېږي نه نه خو نه راو چار دو کنه جاز د المین سیده عند ابي حنیفه امام صاحب په نوم دی وقال لا يجوز الاقتصار على الانس الا من غذرين صاحبين فرمائي چه نرى وجه اكتفاء پا پیزا بوده که خالی پیزا لگولی و سنه نو لگولی سجده لوڑا ونشولا لوڑا کم سجده سیین دو الا من عذرين مگر ده عذر پا حالات شوه کنه کچره کس عذر و پسند بوده زحمینا دی دونی دی آده نشو لگولا دو تکنه پا پیزا بوده اکتفاء سیدو و امام صاحب زهر مذاب داغ داکنه چې بلا عذر کا په پیدا سیدا ولګه ولا سینه کنه اگر کا مکروه تحریمی چاره وشلا واجب دې تر کړل خو سیدا ولګه دا سیدا صحیح شولا وهو روایت عنه د صحابه دې ولکول دا یو روایت امام حنیفه صاحب ابنه یو نقل یو روایت دا ورنه شو دا دا دی خوندې وی کړ چې خلیفہ په پیدا باندې سیدا لګول بلا عذر دا غنه صحیح کړي او په دې باندې فتوا یادو امام صاحب د خپل قول رجوع کړی دو کنه دا متنه مثلا دو کنه بلا عذر په پیزه بل سجده لګول امام صاحب پر باندې دغه سجده نه ده متبره دا صحابین دلیل ده لقوله علی السلام امرت ان اسجد على سبت عظم امرت ان اسجد على سبت عظم متامر شو دا چې سجده بلګون کو په وی اډی کې باندې وعد منها الجبهه ويشمر لا دغه وینا سنده وشمر لا کنه هغه و دا طرف لګوي دا سنگزان یا د بل طرف لګوي دا غا سجدا ځکه نو چې دا علاوه د سخریا په دې ټکی وته دا خو د ترړي په پښا باندې کړل دي کنه دا تعظیم نه دا په دې شي تعظیم نه مالي میږي بلکې په دې شو کنه ترړي په پښا مالي میږي نه سنده پیزا به لګوي کنه دا د مخ حساب د بعد وجه دا سنده او پیزا په سنده پیزا شي خالي پیزا دی ولګولا دا بعض الوجه شو کنه ا مخ یو حساب ولګه ده د سجدې په تعریف باندې سجده کړې که چې وجه بعد له وجهه على الارض لا على وجه سخريه د مخ سه حصہ لګول په مزکه باندې خو نه په طریقه دي نه خول سره کنه پیدا د ولاګه ده کنه تعظیم در باندې میږي تعظیم ادا کوي او د مخ سه حصہ دو ان سجده تحقق به وجه بعد وجه سجده متحقق دي کنه پر دوه کا دي زنا مخ سره واول ممر به او سجده ممر به خو د امر د سجده شو ده کنه ورکه هو وسجدو نه چې څه پیدا ولګې ده کنه د مخې سره ولګې ده کنه او تعظیم افادارو کوي کنه سوی دا دا شولا سول بردلی چې کچره چا ځنی ولګولا کچره چا بغور ولګولو دا کنه مخې سره د پچار چې به سیدا متحقق شي و چې الا ان ان الحد وزکن خارجن بهوان کسا و درنګ زنی کسا دا بهار د سجدي تعریف نه بل اجماع په اتفاق سره ځکه چې په داسې تعظیم نشته بلکې په داسې خو سخریار دي ن س ن د ا پ ي د ا پوتې شول کنه سنډا د محزادو پ ي د ا د محزادو پوتې شو حدیث مبارک دی حدیث جواب کو والمذکور فی ما رویا الوجه فی المشهور ذکر شو اکن هغه شاید چې کنه هغه حدیث چې نقل شو ده پاشه وجه ذکر شوی دو جب هند ذکر شوی وجه ذکر شوی دو کنه فی المشهور په مشهور روایت شه امرت ان اجد کنه على سبت اعراب غير چې ولا کوي په سجده نه راکړي موضع يدين وركبتين سنت الو سره دل و دې ټیټ دل دغه سنت دی په سجده شي دا فرض نه دی نه واجب دی سنت دی هند را دي بشپړ مونږ لتحقق سجود دونهما د واجب وجود د سجده نه دی بهره سجده دې کله لوز وکنه یا ټیټ لګو کنه بهره سجده کې دل شي نه ده غزل سنت دی او دا غف کنه فرض واجب نه دی و اما وزر قدمین فقط ذکر القدیری انه فریضه فی سجود هر چې ځل کنه قدمین دی قدم په دې څنګه لون دی پرته قدم ته ویل شي هر چې ځل دواړه قدم دی بیا قدری ویل دی چې دا غ قدمین ځل دا غ فرض دی په سجدا شي انه فریضه فی سجود کنه دا غ فرض دی په سجدا شي کنه نه په سیدا شي کنه یا سنډا او پیدا چې په داسې کې مې وي کنه ګول فرض دي کنه او بل قدمین له ګول دغه فرض دي یا قدمین ټول افشانو برا چې پښلا فرای په سیدا شي لګوي کنه ګوته نه مراد دي پښې ګوته دا به لګوي ا پښې ګوته ټولې نه مراد کنه پښې ګوته ساری نه مراد دي کنه او ادوارې پښې کنه لګولان دي فرض چې دواړه ګوتې کړه پښې ګوتې د ټولې لګولې وي کنه کنه بلکې کنه کده یو پښې لګولې وي کنه او یو ګوتې لګولې وي بس کنه ګوتې کنه قدم ولګېدو کنه او سیدا متحقق شوله او کچېرې به هی په سیدا شي کنه مخ ته لګوله دا سند په لګولې دي او پښې بالکل چګې نیولې دي کنه پښې یو ګوتې چې ته په مزکه نه ولګېدا به سیدا دې نه وشوله ځکه چې فریدا نشو ادا کنه افر پوتې شوله بلکې دا کنه غوته دا ګډه دا به لګولې وي کچر سار لګولې ته به وزه نشي وته ولا کنه خو مستا خلی غوته دې کنه اثرینه دې ځکه تا کنه هغه لګېدلې دي او یې شي دې دې کنه یې شي ولې کنه چې دا دا ګډه ولګي په ځکه باندې کنه غوته ورموتي وي فإن سجد على كور عمامته او فاضل صوبه جازا كثير سجدا ولا قولا په دې هو کنه د کلمې نه وځه کنه فرض بلی دوه کنه او واجب ده په شوی ذکر کنه چې سیدا فرض دوه وما لا يتوسل الى الفرض الا به فهو فرض وزبطادو كيدادو وما لا يتوسل الى الفرض الا به فهو فرض كي ما شيء كان كي فرض تنرى سجى مگر دي پا ذريعه ورى سجى اخ ذريعه فرض بي ذريعه وسيله دي فرض فرض دو سيدا بهر دي قدمين نه چې قدمي دې نه وي لګولي او سجده کې کدا کې دې سجده کې نه شي نه قدمي لګولا فرض دي هو تحقیق دغه ده چې سمره دخل د قدمي نه دې مره کنه دا مخ دې ټیټ یاده و دې لوس یاده لوس مالګه واپس سجده شي ټیټ مالګه واپس سجده شي سجده سمره مشکله ده خريب شو ولګوا قدمي نه لګولي وکړ سند په ولګو لوس مالګه ټیټ مالګه چې وسا کنه سجده نشي کېدلی یو به خامخا لوس پې لګوي به که نه مخ لګېدلی شي یا به ټیټې لګوي به ولس لګېدلی شي که نه لکه څنګه چې که نه د پښې بهر سجده ګرونه د درنګې د ټیټې او د لوس لګولا بهر سجده ګرونه نو که نه د مرد خلیغه ده که نه د ټول لګول واجب دي سنت نه دي لوس لګول په سجده شي دا واجب دي د ټیټ لګول دا واجب دي درنګې د قدمې لګول دا واجب دي فرض نه دي که نه فإن سجد على كور عمامته كسيدا ولا ولا قول ذيك نخبر بقريب بني كور دواتا ولا شيء كاتب بدسار بني بدال وكنا دغه دې کنه پګړی والی په سنډه باندې روغله ده په سنډه ټیټ ته کله چکر شي زړه غولا کنه بیا سنډه په مزکه نه ولګه ده بلکې د مزکه و د سنډه په شي کنه د دې پګړی ولا وال دا په شخایل شو او فاضل سو به یا په بچات حساب خپل جمعې سیدا ولګه ولا هغه جمعه چې تو غسې دو کنه غګرې دی واستره پیسه وکړه چې سیده ته دی هغه پیسه ته لوړ لا سیده په پیسه باندې رول لا یا د فلسطینی باندې رول لا یا پر کا پټکای دو کنه پټکای دی رنګ شو ا پټکی په حساب باندې سیده ولګي د عقل خیال شو جاز سیده دا غره و د کنه بلا کړه هاته لان نبی سم کانا یسجد علی قور عمامته نبی سم به کزم سجده لګولا ا پګړی په ولبونه ا ګرمي کنه په سازي په شي ګرمي په موسم شي کنه ځکه به سخته ګرمه وا ولې په دا باندې بسینه نیوي پیزي کنه جره مزینه نیوي به به کوم دغه ا په ګری وال به کنه سنده بندر کیس کړو شي کنه چې سنده مې نه باچي هو بشرته وته سي کېږي کنه چې هغه په سر باندې دمر د باو چې چې د مزکه کنه حجم مخصوص کې دا دا نه کنه چې کنه خلیتو ته پاتې کې چې کنه ا د مزکه پات نه ته لګی چې په مزکه باندې کنه مثال لګولا د خلیفه کنه د سر مخسوي نه اثر به دمر ټټوي او دمر زیر به باندې کې چې د مزکه سخت ولا مخصوص کې به ته صحیح کړي او که خلی ډاډه غونډه و بندر وکړي د هرنګ کنه د سبب په جامته شي کنه د برویزې مروي چې لشي ایسو بیا کنه کلی نه ګار دي کارپټی نه ګار دي کنه پس پس کنه کنه هغه چې کنه ډیر پیست یو ډیر کنه نرم شوی تلون ته شي یو سار چې سپر ټیټېږي چې سپر سار د مزکه تر څولې امر سویدا نه صحیح کړي د مر به کړه په سار باندې زیر لګي که چې فرش تا کنه زیر وروسېږي و د مزکه سختوله چې مخصوص کې به وته صحیح کړي امر نه صحیح کړي ويروى عن اسم سلا في ثوب واحد يتكي بفضله حر الارض وبردها او دا روایت نه کوي چې نبی اسلام یې کړه مسکا د پیوا جمع شه یتکی به فضله ځون به بچ کولو په بچات احساس را د ګرمۍ د مزکه نه او د سردی مزکه نه آبه وته وړله سره به پابند لګوله ا س ي د ي ب ت ع ر ي ف ك ن ا مزكا تكارو غلطه وجه بعض الوجه على الارض لا على وجه سخريته هو دا کم خیل چې دا پر کپی زیدو په میل شي یا کنه کالینه دو کرپیټ ته یا دې کنه توخ پلا کنه هغه والو یا کپڑا وا اپ میشه کنه خیل شو دغه په حکم د ذکر سره ذکر چې مزکه سره ولګېدو کنه او زیر باندې وکړلو کنه نه حدثه ام ذکر د نوی جواته نوی بربنده کنه کنه دا ټول شي په مزکه باندې روغل کنه دا په مزکه باندې سجدا دوه البته د فقها لیکي چې کچېرې کړه دوی ونه وې او په ونه باندې پټکای لکړه ده کنه په دې هوا باندې پټکای لګته او په دې باندې چال میس کړلو بدال مين نه صحیح کېږي ځکه چې دا په سیدا په مزکه باندې نه روغله دا پټکای هم ځکه څنګه لګوله او په تخت باندې په کاټ باندې میس کې اکاټ په مزکه باندې یې شدا کنه به دا سیدا سید او زکه چې د کاټ په مزکه باندې دا دراو یا تخت کنه او په پړکی چې ادویونه پښتنه په باندې دراو ا دې کنه چې د جوز ولا او مزفه کنه اشتباه شته چې په جوز راي میس کو کنه هغه جوزا په مزکه باندې خونده هغه جوش میس وی کړي کنه زکه چې سیدا په مزکه باندې نرسي نه هغه خیزه چې په مزکه باندې تام ده سکو وی کا چې نه خو د جوز په مزکه مداسه کا چې د جوز په هوا باندې ده د هوا په صدر باندې ده کنه او د هوا به په مزکه سره لګولې ده د هوا چې نه به جوز په سوچ تم کېدله نه دا غدا شو لکه چې کنه یو بل شي کنه په مزکه سره متصل ده په باندې پوس جوز نشته خو سیدا دوی کا چې جوز خو کنه مزکه نه چګ ده ا په داسې سره متصل نه چې کنه هغه په مزکه باندې هغه داسې ټوس جسم یې ساق جسم یې چې مزکه باندې یې شوی کنه په پوسه پاسې دا لګوي کنه یو خو دغه عالمون وی چې دغه مزکه ټکا چې په سیدا شي روغلا ده دا په اعتبار دي کنه غالب سره د غریب داستو ولې خو د جوس تصور ونه سیدا چې لګوي خو یا په مزکه باندې هغه حج په مزکه باندې یې شوی کنه ا د وجه نه په تعریف شي د مزکه ټکا د سیدې په تعریف شي سي وزه بعد الوجه الارض لا لا وجه سفريته پاوش ودا تصور نو کچې دا سه په هوا شه باشه نه فکرم باندې دا په هوا شه ګرځي کنه نه دا سه اختراز دې پرونه دا کنه او ضروري کای نه چې خامخا ته په مزکه باندې سویدا درسي دا په اعتبار دې کنه اهم سره په اعتبار دې غالب سره غالب دا څه وکړي چې په مزکه باندې کو یا غشه چې په مزکه باندې پریتی او ځنه له مونږ دی کنه چې کچېره وخت باقی وو او مين د پکره په جوش کړه دا وخت باقي و کړه په ایرپورټ باندې کې شولې بیا اعاده په چا د څه بیا راګرځوي احتیاط په چا ده و یو دې زبعیه او ریا به ستې کړه دواړه بوزیګونه د دواړه مټې به کړه د خپل څنګه نه وریا ستې زبع دې ته ویل شي دا مټی نه زبع دو سویدا چې به دا لاس نه لګوي کنه دا به وریا نه سدره لکه سم وب دې زبعی کا وب دې جواب کا شکرا کا د خپل دواړه بوزیګونه نبي چې سجده ولګوله جافا به به خټه وریاست له حتى ان بهمه لو ارادت ان تبر بين يديه لمرت حتى ان بهمه كثير وراي وري وشي واي كنا چې د دې دوړې د سپ میور شي تیر شي تر هوا به وای کنه د ما چې دا سیدا به لګول چې کچره کنه په میور شي دا ورای تر دلا به ابه تر شو وای کنه ابا نه یې سره دلا وکیلا اذا كان في سپه کچه صحیح په سوق شو جمع ملو کنه به لا یو جافي ډیر به کړه بیا ګډه وریا نه ستی کای لا یو زی جاره هده پر چې ګور تک اذا تکلیف نو ورسوي کنه به خو هغه پر روایت چې دمر سر سکیږي کنه هغه به تری پر روایت و یوجو اصحاب رجلیه نحل قبلته او مخ ته ګروي کنه ګوتې دواړې پښې قبله په طرف باندې د پښې ګوتې به درموته کې کنه او دې کې مخینه به قبله په طرف باندې اکثر خلک دې نه غفله ده لکه اسلام اذا سجد المؤمن چې کله مسلمان سجده لګوي سجده كل عزم منه بیا کنه هر اندام دنه سجده ولګوي فليوجه من اعضاء القبله ته په چا چې ګرځوي ده د خپل اندامینه قبله په ترابونه ټول دا ټول اندام کړو ټول وجود په سجده باندې پرېتا د سجده هو قبله په ترابونه کېږي کنه به د ګوت سجده په ترابونه چې سجده قبله په ترابونه رسي مستا چې سپره واسي وکنه هغه د الالا کړ چې ډېر اوچته ذاتن درې وې به د تسبیح وي وذلك انه د درې وې لکه کم مرتبه ده لکه اسلام اذا سجد احدكم چې کله سجده لګي یو کس په تو شي فیقول فی سجودی سبحان رب الاعلى ثلاثا وذلك انه دغه کم مرتبه ده ای ادنا کمال جمعه بیا ځکه هو زمیر کله جمعه ته کمال ته کنه اې دې مر دوه وخت نه چې دا کنه اکم نه کم کمال دی جمعه ده جمعه په درې پیره کې خدای کنه په دوی باندې پیدا کیږي کنه او کمال یې په درې سي خدای ادنا ده په دې نه دا ویل شي ويستحب ان يزيد على الصلاه في كنا في ركوع مستحب ده چې ټول کو په درې نه په رکوع په سجدا شي پنځور او یا اور بیا مستحب دي او بعد ان يختم بالوتر دنا بعد چې خاتمه به په وتر کو کنه پنځور او یا اور بیا لانس مکان يختم الوتر نبی سم کان خاتمه په وتر باندې کړه و ان کان امام نو کچر امام کوم تل مسکو بلا یزيد علی وجه یمل کومه به به نه دي ته په داسې طریقه باندې کچ کوم په ملال شای چوي کنه ډېر به به نه ویږدوي حتی لا یؤدی تنفیر دې پر چرسول نو کو کنه فرت چوکته ثم تسبيحات ركوس جو سنة إذن بعد تسبيحات ركوس دي داغا سنة دي فرض ندي لأن نفس تناولهما دون تسبيحاتهما نسق رکوع سي ته ورغله ده او تسبيحات ته نه شمل برکه هو وجدو کنه رکوع سي ده افعال من ذکر اقوال ته نشي ویل کنه نه ده په قران سره کنه رکوع سي ده ذکر ثبوت سو ده او تسبيحات په قران شندر ولي په حديث سره ولي سنت دي فلا يزاد على سي ا دې وجه تر په آیات باندې شي کېدل کنه رد په بمتي هبل په چا فرض دي والمرأة تنحفظه شنو بكرة سرى سيريري الون د تکبیر شروع کړه پوس پر ورسوي لما روي دا مخ مروان پیش کو چې نبی سم کنه د هر حفظ او د رفع په لاس به نبی سم تکبیر ویلو فائدت معنا جالسن سوچ پارام شي په دا سره چې نوس وي بیا کبر بیا به الله اکبر وي وسجدا او سجدا به ولګوي دا جلسه شو په درستای دا جلسه ده کنه چې هغه متون یې کړي چې دا امام صاحب پر مده سنت او امام صاحب پر مده فرض وکنه صحیح دا دو کنه چې دا واجب دو کنه دا جلسه دا واجب دو او په داسې اطمینان واجب ده د مر به کښنه چې یو تطبیق په شویل شي لکول اسلام فی حدیث الاعرابی ثم رفع راسك نبی سمې کې چې دره بعد سار چکا حتا تستوي جاګه چې برابر شي کنه په لوس کې بونه دا دې کا سیدا پکې می پیرا شو چې سیدا دې لګول کنه امام ابي سب سب يي كچ سيدا يي كچ پر سندا ولا ولا با سيدا ولا گو سيا پیراش ولا کنا و امام محمد چنا سار بر چگويا امر سيدا ني پر چکرا سار چکه و ته بكر سيدا پیرا کیږي کنا ا دې یک سمرا پیدا و سره ولا دو او په دا غشادو کچ ساي به ودا سره سندا لګولي به ودا سره په مخ لوړ او د ستا او دا سیرو کړو کنه او دای بنا کو په هغه ډول مذهب باندې بنا کو کنه امام ابي ست صاحب باندې سیدا به نر ګرځوي ځکه چې سیدا شو چې سره ولا وسه خوش ولا ابي نر ګرځوي کنه اذا نه بعد دا کنه بیا خپل المي شي کو دویم رکعات ولا د شي کو کنه چې کیمه نه پوت دا امام محمد سیدا به بیا ګرځوي ځکه چې سیدا نو پیرا شو کنه ساري نور چکړه هغه به ودسی چې شو دا خو سیدا پاسه هغه مين نه پیرا کړی نه بیا به سیدا ولا کوي کنه سیدا به بیا وګرځوي چې سیدا پیرا شي دا اگر که مکرو تحریمی چاره وکړه خو می صحیح ده و امام یې په نبو دی کنه دا جلسه چون کې فرض وا اې دې وجه نه کنه دا غلمی دې نه کړی وقد ذکرنا مخه می خبره سره ذکر کړه وقد تکلم فی مقدار فه سار خبر چې کوي ځکه چې سیده جوړې دې فرض دي کنه علمونه تکلم کوي په مقدار دې فه چې سار به سمره چې کوي یو کول دا چې دې مره چکو سره چې دو د مزکه مشه کنه هوا در تل شي هوا درمي ما زه سر چکړه ده بیا سر ولا کو د بل سوي دا شولا او دویم کول دا ځکه چې نه لمر به سر چکوي چې سې کې کسي چې وتلې چې دا خو سر چکړه ده په مزکه باندې پریت نه ده او کچا ته پریت دې سو وریا نه کړه به دا غا سوي ده کنه سری به اندر چکړه ول اصح انه اذا كان سجود اقربه سيدا كثير سجدته ونردوه ساري چکرا دا خدای مر چک دا چې سویدې ته ورنر دی دا نو سیتا نه ولوریا دا لا جزو به دا نه راکړي به چې سار ولګي خای واسو دا نو کنه دوی سویدې نه دي لانه يعد ساجدا هغه څه دې کوم سجد مرشي کنه چې ته سوي په سجدا باندې پریتیا و ان کان له جلوس اقرب او کنه سیتا نه دیو جاز به دا سیدا دې مر چې شوبه دا چې نو سیتا نه به دا سیدا کنه اگر کا مکروه تحریمی چره وکړه نو ستای وجب دا فرض نه وجه په دا خو سیدې دوې شولې لانه یو عدد جزا کې چې دا اس بلوس ګڼل شي فتحقق سالته دومره سیده اس به موجوده شوله کنه صحیح خبره ده هدې مولا دوکا چې دې مربر چې ګر چې نو سیده کنه ارنه شي